ارسلنا علیهم سلطانا دا ځای دی کنه فهو یتکلم بما کانوا به یشرکون مسله و د توحید د باری تعالی الکه چې عبادت کوي د اچا مکوي که کوي نو صرف د یو الله کوي ځکه د الله کارنامې شته د بل چا څه کارنامې نشته په دې کې قسمه قسم دلیل تاسو ته بیان کړو بیان کړو بیان کړو د توحید د مکی خلق کلک په شرک ولاړو اوس دې تسوان له الکه قران مجید نه مني عقلی دلایل نه مني او په دې شرک باندې کلک ولاړ نو چرته تاسو سره څه دلیل شته چرته الله یو کتاب را لېږلی دی په تاسو چې ګوره دا شرک پرې نه دی چرته الله د ته پیغمبر را لېږلی دی چې ګوره دا شرک پرې نه دی څه دلیل دی ستاسو دپاره موږ سره خو الحمدلله د قرآن د پیغمبر عقلي دلیل ټول شته او تاسو د دې ټولو خلاف کوي او همدغه بوتان هم رانیولي دي نو دلته چې ته ما وی الله د ته کتاب را لېږلی دی چې بت پرستی پرې نه دی پیغمبر د تراغلی دی چې دا بت پرستی پرې نه دی ام انزلنا آیا مونږ را لېږلې دی علیهم په دې مشرکانو سلطانن یو دلیل ام انزلنا آیا مونږ را لېږلې دی علیهم په دې خلکو سلطانن یو دلیل فهو او دا دلیل یتکلمو دوی ته خبرې کوي دوی ته بیان کوي بما د هغې کانو به یشرکون چې دوی د هغې سره شرک کوي هغه د الله سره شرک کوي نو ولې شرطه یو دلیل مو ته رالیږلی دی چې هغه دلیل ورته وایي چې او لات او منات او عزا د الله سره شریک دي بیا دغه دی وایزا ازقنا الناس کله چې مونږ اوسکو په خلکو باندې کتابونه وای مراد د خلکو نه ګوره مسلمانان نه دی ښه مسلمانان د سینه کوي د دین مراد دی مشرکان کله چې من اوسکو په خلکو رحمت ان رحمت خوشحالی ولا ورکم اولاد ورکم مال ورکم عزت ورکم نو فرحو بها دی بیا خوشحالی کوي په دغه رحمت و ان تصبهم کشر ورسید اغوی ته سیئه تکلیف چرته زوی مړ شي مالداری په غریبه مد دغه شي خوشحالي په مشکلاتو بدل شي نو کچره ورسی اغوی ته یو تکلیف او دا تکلیف وته ورسی بما په سبب د هغه ګناهونو قدمت ایدیهم چې مخکې کړي وی لاسونو د دوی نو اذا هم یقنتون پس ناګنه دوی بیا د الله نه نه امیدي دا د مشرک سړي دغه دی چې خوشحالي پې راشي مستی کوي مستی او چې خفګانونه پې راشي بیا د الله نه نه امیدي مسلمان مسلمان باندې چې خوشحالي راشي چې مخکې به یو غنټه عبادت کو سلور غنټه عبادت کوي چې مخکې به الله ته یو غنټه په سجده باندې اوس دوه غنټه په دغه باندې دا بزرګان تاسو وینئ جاړي بچ خوشحالي پی راشي و یا الله د دې لایق نه خدای پاکه دا ستا احسانات دي خو بل طرف ته یریږي مثلا دا اعمال وکړي دي د دې اعمالو بدل نه ده لکه چې په آخرت مو عمل د آخرت لپاره کوو څه نه چې دا صرف د دنیا لپاره شي چې کله سختی پې راشي نو سختۍ کې صبر کوي او د الله نه امید کوي چې الله به د دې په ځای بیا خوشحالي راولي لیکن دی اذا هم یقنتون ناګن هغوی نه امیدوي بیا د الله د قدرتونو بیان اولم یرو آیا دې خلکو نه دي کتلی ان الله یبسط الرزق چې الله پیرا خی رزق لمن یشاء او د هغه چا د پاره چې د الله خوښه وشي و یقدر او تنګي چاله چې خوښه شي پیرا خی رزق ورکی چاله چې خوښه شي رزق او خوراک په تنګي ان فی ذالک یقینا پدغه کی لآیات نخدی نشانی دی د قدرتونو د الله لقوم یؤمنون د پاره دا غ قوم چې هغه ایمان وروړي کپوی شوی د رزق زیاتون کې او د رزق کمون کې هغه الله دی نو چې په دې پوه شوې نو اوس راشې خبره وورې فآت ذل قربا ورکه ته خاوند د خپل ولیله فآت ته ورکه ذل قربا خاوند خاوند د خپل ولیله حقه حق داغه الکه که د پلار د باندې حقي هغه بوډا دی غریب دی دغه د خرچې غم وکړه مور دې ده خور دې ده والمسکین او ورکه غریب له حق داغه وابن السبیل او مسافر له ذالک دا حق ورکول خیرون دا ډیر بهتر دی للذین د پاره دا خلکو یریدون وجه الله شاغوی را د کی د رضا د الله معلومیږي د الله رضا به در تعالی ملاویږي چې حقوق العباد پوره کړي دا نه چې د خلکو د باندې قرضونه یو ته بیا وای چې ما نه به الله رضا شي ها و اولئک او دقه خلک چې دي نور نه هم المفلحون او ماوی کامیاب دي بیا مسله ده صدقه کوي په صدقه کې صرف او صرف وي د الله رضا مقصد کې الله بدل د دې صدقې بیا اندازې اجر او ثواب درکړي خو که صدقه چاله دی لور کوي چې زه نن دا شی دله ورکوم دا هدیه یا دا تحفه چې سبا مال د دې نه ډېر راکړي یا سبا مال هم راکی د ځنې علاقو کې ځنې خو سم وي خو د ځنې خلک چې مړی وشي ولا ډوډۍ وړي اوس ډوډۍ وړل ښه کار دی خو که د الله رضا وي خو ځنې خلک په دې نیت وړي چې زمونږ مړی له ډوډۍ راوړې وه زه وله وړم یا زه وله ډوډۍ وړم چې سبا ما له ډوډۍ راوړي بدل په نیت کوي یا د افسرانو له خلک کوي معمولی شی ولا راوړي وای صاحب دا وطن ډوډۍ مې دل راوړه چې سبا ډیر راکی ټیک دا کوي ناروا وطن شو ویلې جایز دی خو ګورې ثواب پکې نشته ځکه چې تا خو په دې نیت نه دا کړی کنه چې الله رضا شي تا خو په دې کړی و چې مال یې راوړی و زم ولا وړم یا زه ولا وړم چې مال راکی یا زه ولا وړم چې د دې نه ډیر را لراکی نو ما وی دې کې اجر او ثواب هغه نشته ګنام پکې نشته وما آتیتم او هغه چې ورکوي تاسو مر ربن یو زیات شي اصلی کې دا شی چې تاسو ورکوي دا شی زیات نه دی خو جلالین استاد ویو مقصد پکې زیاتوالی نو داغه مقصد د وجه نه دی ته زیات ویلی شو ما وی افسر لته وی ډوړې وړې زمیدار ماما ولا تورې یوسی نو لکه تورې جاغل وړې مال ولې نه وروړې خو هغه مقصد دای چې ول یو سم چې ډیر راکی نو دې ته ډیر وي نو تورې ډیرې نه دي خو مقصد د دې څه ډیروالی دی نو ځکه دې ته ربا وي او هغه چې تاسو ورکوي یو زیات شي او د څه دپاره لیربو وه چې دا زیاتی وکړي فی اموال الناس په مالونو د خلکو کې مراد د خلکو نه څه دي دا ورکوونکي دا شی ورکوم چې سبا مال هم راکی زه دا شی ورکوم چې مال ډیر راکی نو ټیک د چې طالب سبا د دین ډیر درکی خدا الله پنیز فلا يربو عند الله هغه نه زیاتیږي د الله پنیز د الله پنیز هغه صدقه زیاتیږي چې ایس مقصد دینی صرف او صرف د الله رضا وما آتیتم من زکات او هغه چې ورکوي تاسو زکات جلالین استاد وی مراد د زکات نه دلته صدقه د صدقه زکات وی پاکوالی ته په دې باندې هم الله استعمال پاکي او هغه چې ورکوي تاسو من زکات ان صدقه او تريدون وجه الله ستاسو په اراده وی رضا د الله چې الله رضا شي فاولئک دغه خلق چې دي هم المضعفون هغه د چنکون کړي د خپل ثوابونو یو روپې د ورکړه تر د 200 روپو پورې به الله اجر دل درکې بیا دې د الله قدرتونه الله الذي نامن شوایو د یو الله عبادت کوي د یو الله رضا مقصد وګرځوي الله پیژنې کارنامې د ته معلومې دي الله الذي الله هغه ذات دی خلقکم چې هغه پیدا کړی تاسو پیدا یې کړی ثم رزقکم او بیا الله هغه رزق درک تاسو ته دی د غنم وکړو دی د جوار وکړو او دی در لچې دی د سارونه شوده پیدا کړو ثم یمیتکم بیا به دغه الله مړه کی تاسو او ثم یحییکم او بیا به پر ورځ د قیامت را ژوندي کی تاسو دا د الله کارونه دي هلکه چېرته لات به دا کار وکړي منات به دا کار وکړي یا عزا به وکړي هل من شرکائکم ایا شته د ستاسو په دې شریکانو کې منه هغه څوک یفعل من ذالکم چې هغه وکړي د دې نه من شی انس شی سبحانه پاکی وایو الله لا الله د هر قسم عیب او د هر قسم شریک نه پاک دی وتعالى او الله چت عما د هغه معبودانو نه یشرکون چې غوی د الله سره شریکي تخویف دی ظهر الفساد خکار شوی دی فساد فی البر په اوچا کې والبحر په دریاب کې عام استاد معنی استادان معنی د بر کوي اوچا او د بحر معنی کوي دریاب په دې اوچا کې په دې دریابونو کې دا فساد دا ښکار شوی دی په اوچه کې فساد څه دی وچکالي بارانونه نه کیږي په اوچه کې نغه څه دی فساد بې برکتي برکتونه ختم شي په اوچه کې فساد څه دی ګرانی دا راشي په اوچه کې فساد څه دی بې اتفاقي جنګونه او غوبلې بدامني معلومه شو دا خبره چې ګرانې راځي ګوري زمونږ او ستاسو د عمل د وجې نه راځي بدامنې راځي ګوري زمونږ او ستاسو د بدعملۍ نه راځي پته وم نه لګي او د داسې ځای نه به غرض وشي چې خیال کې به دیم نی په دریاب کې فساد څه دی هلته هم دی بیمارۍ راشي وباګانې راشي د دریاب چې کوم ځناور یا خواران مړه شي نو ظهر الفساد ښکاره شوی دی فساد فی البر په وچه کې والبحر په دریاب کې دا فساد چې راغلی دی دا خود به خود نه دی راغلی بما دا په سبب دا غ بد عملو دی کسبت اید الناس چې کړی دی هغه له لاسونو د خلکو بما په سبب د هغه ګناهونو کسبت چې کړی دی هغه له اید الناس لاسونو د خلکو دا زمونږ او تاسو د لاس برعملې وي دا غې د وجه نه دا فسادونه راشي جلالین استاد سبل شان معنا کړی ده د بر معنا خو مونږ وکړه اوچا د بحر معنا مونږ وکړه دریاب جلالین استاد د دې بر معنا کوي صحراګانې ښکار شوی دی فساد په صحراګانو کې په صحراګانو کې بارانونه نه کیږي بارانونه چې په دشتو کې او په صحراګانو کې وشي نو د علاقې ساروي پکې ماړي دا رنګې په صحراګانو کې دا ډاکوان او شوکې دا بدامنه نو د بر معنا دلته صحراګانې هغه کوي والبحر او په خاریو کې عربو لکه بحر دریاب ته وای نو داسې بحر هغوی خارې ته وای په خاریه کې به د منې راشي ډاز او ډوز او دماکي شي دا ولی راځي دا زمونږ او ستاسو د بدعملی د وجې فبما نو دا په سبب د هغه بدعملو وي کسبت چې کړي دي هغې له اید الناس لاسونو د خلکو او د دې بد عملو د وجه نه الله دا سزاګانې ولې راولي لیوسیقهم د دې د پاره چې الله وسکی په دې خلکو بعد والذي بعضې بعد الذي بعضې سزا د هغې عمل عملو چې هغوی کړي دي بعد الذي سزا د بعضې هغه عمل عملو چې دوی کړي دي دا کله نا کله لږ زور ولا ورکي چې توبه وباسي لعلهم د دې د پاره چې دا خلق يرجعون واپس یو حدیث کې به درته راشي یو بزرګ دی هغه وایي نن یو سړی راغی او د یو سړی سره ظلم وکړو دې سړی د دغه خلکو دغه سړی سره ظلم نه دی کړی دی د غونډ لنډي کوتل سره وکړو ځکه چې د ظلم په وجه باندې چې الله پاک په دې غونډه علاقه باندې کم بې برکتی راولي کمې بیتفاقی راولی کم مصیب راولی نو هغه یوازې د د سره نه دی ټولو سره دی ها قلت وتوایا بیا د تخویف دنیوی سیرو او ګرځه تاسو کافرانو نن خو خاص کر د مکه خلک تاسو خو بدمعشی کوي مخالفت کوي لیکن تاریخ لګو ګوره سیرو او ګرځي تاسو فل ارض پسمکه کې او لک تاریخي معلومات حاصل کې فنظرو او ګوره کیف کان عاقبت الذین چې څنګه او اخیری انجام دا خلق من قبل چې هغه مخکیو د دینه هغه د نوح علی السلام د قوم انجام وګوره د عاد قوم انجام وګوره د سمود قوم انجام وګوره کان اکثرهم او زیات داغوی مشرکین شرکون کی د الله سره نو چې په دې خبره پوه شوې الکه بی دینی ټول شر دی او دینداری ټول خیر دی نو سکول پکار دی خلاصه دا شو فاقم وجهک دا اوس مو تا ته خبره ده کامیابی دا ده چې موږ په دې ټکي عمل وکړو فاقم تصدق فاقم تصدق وجهک مخستا وی دلته ذکر د مخ د مراد ته ټول ځان دی سیدا کا خپل مخ یعنی خپل ځان د سر نه تر خپو پورې د خپل ځان سیدا کا شاته سیدا کا لیل دین د الله دین ته دغه دین اسلام ته ځان سیده کا القیم هغه دین چې هغه درست او صحیح دین دی او کله درست کدا نه چې بیا به په قیامت کې ځان درست کو یا قبر کې من قبل ان یاتیا مخکې دا غینه چې راشي یوم یورز چې هغه د قیامت ورځ ده لا مرد له چې نه به واپس کېدل داغي من الله د طرفه د الله نه تاسو به وایې نو چې ورځ د قیامت شي څه کیسه به و حساب کتاب به وشي او د حساب کتاب نه پس به بیا دا بیل بیل شي یوم اذن په دغه ورځ یتصدعون دا خلک به بیل بیل شي فریق فی الجنة و فریق فی السعیر یو ډله به جنت ته لاړ شي او بله دوزخ ته یصدعون هغوی به بیل بیل شي څنګه من کفر چا چې کفر وکړ فعليه نوی به پاغه باندې کفره سزا د کفر داغه ومن عمل صالحا او چا چې کړی وي نیک کار نو لکه د نیکو کارونو په ما باندې احسانونه مکوه چې بیګا د شپې را پاسېدم او داسې و هلکه خپله دې ګټه ده فلانفسهم نو د خپلو ځانونو دپاره یمهدون دوی ځای تیاروي دا نن چې تاسو درس ته راشه دا درس ته راتله نه دي تاسو چې د شپې را پاسې او اودسو کې او تاجد کوي دا تاجد نه دي دا تلاوت کوي دا تلاوت نه دی دا په حقیقت کې ځان د جنت کې ځای جوړول دي په حقیقت کې ځان له جنت کې ځای جوړول دي تاسو ویلو حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام رسول الله ته وی خپل امت ته د زما سلام وایه او ورته وایه چې ګوري جنت اوار میدان دی هغه به په خپل اعمالو دغه کوي خام آبادوي اوس تاسو وایه یا الله جنت راکه جنت راکه او اعمال دینی نو ښه خوشه ډاګه درته ملاو شو نو څه پکې نه به په اعمالو آبادېږي فلانفسهم نو د خپلو ځانونو دپاره یمهدون دوی ځای تیاروي یمهدونه تیاروي ځای او الله به دا ولې کوي لیجزي الذین آمنو د دې دپاره چې الله بدله ورکړي هغه خلکو ته چې هغوی ایمان راوړی دی وعملو الصالحات او کړی دی هغوی نیک کارونه من فضله د خپل فضل نه انه یقینا د الله چې دی لا یحب الکافرین هغه محبت نه کوي د کافرو سره بیا د الله د قدرتونو بیان ومن آیاته او بعضې د نښو د قدرتونو د غنه هغه دا دی ان یرسل الریاح چې الله راولیږي هواګانې الله راولیږي دا یخې یخې هواګانې په دا اوړي کې او دا هواګانې سي مبشراتن هغه خوشخبری ورکوونکي چې ماما باران را روان دی خیره سره خان خپکی ګما مبشرات چې هغه زیر ورکوونکي وي د باران وليذيقهم او چې الله اوسکی په دې خلکو من رحمته د رحمت داغنه مراد د رحمت نه څه دی باران نو دلته به خیر سره بارانونه وشي د الله رحمت براشي د علاقې به آباد شي او بیا دا خوړونه نه دي دا سیلابونه دا به لاړ شي په دریابونو به ورپریوځي نو دریابونه به هم ډک شي ولید نو چې دریابونه ډک شي نو بیا به ستاسو کشته پکې ځي راځي ولید اجري الفلکو او د دې د پاره چې روان شي کشته په دې دریابونو کې به امره په حکم داغه نو چې خیر سره د کشتو انتظام وشي نو بیا به د پاکستان نه مالونه وړي خیر سره بل وطن ته او د بل وطن نه به بیا ارزان مالونه راخلي پاکستان ته به راوړي خرڅوي به الله به د تجارت روان کړي ولی تبتغو چې تاسو طلب وکې من فضله د الله د فضل نه د الله فضل څه دی حلال رزق نو چې خیر سره ته خو مؤمنې او ته خیر سره د کراچۍ نه په بحري جز کې مال واچي او بل وطن ته یوسي په حلال طریقې سره دلته ګټ خرڅ کی بیا په هغه ځای نه مال راواچي او دلته راوړي په حلاله طریقه باندې خرڅ کی او په زرګونو روپۍ د الله ګټه درکې نو ته خو مؤمن یې کنه نو بیا به څه کې د الله شکر به ادا کې چی الحمدلله الله په داسې سخت وخت کې مال دونه ګټه راکړه ولعلکم تشکرون او د دې د پاره چې تاسو د الله د نعمتونو شکر وباسئ بیا دی تخویف دنیوی موجوده کافرو لک تاریخ وګورئ ولقد ارسلنا یقینا یو طرف ته کافر له تخویف دی خو رسول الله له تسلی ده خو دې خلکو هغه دلایل ونه منل چې وې نه منل لکه فرعون ته ګوره موسی علی السلام وتعصا یا دې بیزاره پیش کړه خو دوی ونه منل نو تاریخ ګوره څه وسره وشو فانتقمنا من الذین نو موږ بدل واغشت د هغه خلکو نه اجرمو چې هغوی به جرم کو وکان حقا علینا او دی حق په منګه نصر المؤمنین امداد د مؤمنانو الله وی دا ما په ځان لازم کړی دی چې زه به د مؤمنانو نصرت د کافرو خلاف کوم بیا دی د الله د قدرتونو بیان الله الذي الله غزاد ته یرسل الرياح شغر علیگی بادونه هواګانی هوا راولیږي فتسیرو نو دا هواګانې روچت کی د دریابونو نه صحابا ریاض هواګانې راشي او دا ریاض روچتې کی چې روچتې کی نو په لنډی کوتل هم را داخلي کی نو فیبسطه الله خوره کی دا ریاض فی السماء په اسمان کې کیف یشاء چې څنګه د هغه خوښه وشي کله نری روی شي کله ګڼه روی شي لاندې باندې شي ویجعله او الله وګرځوي دا کسفا لاندې باندې دا لاندې باندې شي فاذا اصاب به کله چې الله ورسي دا باران من یشاء هغه شاته چې دا غوخه وشي من عباده د بندگانو دا غنه دغه ورځ راشي او په دې کې باران یو په لنډي کوتل باندې وشي نو سی اذا هم پس ناګنه دا خلق یستبشرون خوشحالی کوي الحمدلله چې الله وچکالي لرې کړه آبادي راله و ان کانو او یقینا ودوی من قبل ان ينزل عليهم مخکې دا غینا ان ينزل چې دا باران راولېږل شو عليهم پدوی د باران د کېدولو نه مخکې دا خلک سو نا امید و چې لکه سخکال خو سره بارانونو شوې هغه په شکال نه تر اوسه پورې ټول وچکالي وچکالي ده و ان کانو یقینا ودوی من قبل ان ينزل عليهم مخکې د هغې نه چې را نازل شو راوورېده دا باران په دوی من قبله مخکې د دې نه لمبلسین ناامیده ښه باران وچکالي وه وچکالۍ نه پس باران وشو اوس خیر سره وده کېږه ما لږ باروزه باروزه وګوره چې د الله د باران چې کمی د باندې راووره او د دې کمی نښې دي دا اوچه اوچه ځمکې شینکي راوخیږي تک کشنې شي فانظر وګوره الی آثار رحمت الله هغه نښو د رحمت د الله ته مراد د رحمت د الله نه څه دی باران هغه نه خو د رحمت د الله ته کیف یحیی الارض چې څنګه الله را ژوندې کی ځمکه راشنې کی بعد موتها پس د مرګ دا غینه د ځمکې مرګ څه دی وشوالی ان ذا الک اوس خو په خبره پوه شوې او چې ځمکه در لسکړه راشنه کړه دا چا وکړه الله وکړه څنګه چې دا اوچ ځمکه الله تا ته نن راشنه کړه دقه سي الله قدرت لري چې فرض د قیامت دا ستا اوچ قبر سکی د دې اوچ قبر نه دی راپاسي ان ذالک یقینا دغه الله چې دی لمحی الموتى هغه ژوند کوونکې د مړو دی مړه مړی را ژوندی کول هغه ته څه شی دی وهو علی کل شیء قدیر الله په هر څیز قدرت لرونکی دی لیکن زمونږ او ستاسو طبیعت ولا ان ارسلنا ريحا کمنګ راولېګو هوا دا ګرمه هوا راولېګو اکثر په دې جون میاش کې راشي ولا ان ارسلنا کچره منګ راولېګو ريحا هوا تاسو مشکات کې ویلو عبد الله ابن ابا بخاری کې ویلو عبد الله ابن عباس صاحب سوی اکثر چې قران کې ریح راشي ریح مفرد دا هغه باد ته وی چې به برکت ای د خیر نی د شر هغه د پر اکثر چې استعمالیږي مفرد استعمالیږي او چې کم د خیر بادونه نو هغه ته جمع استعمالیږي ریاح کچره مونږ راولیږو په دوی باندې ریحان باد دا ګرم باد او په دې شینکو باندې دا د شپې وچلیږي فرأوه او دوی وویني دغه دا کم شینکی چې شوي دي دا شینکی دوی وویني مصفرن زیړ مصفرن زیړ نو لزولو نو دوی وګرځي من بعده پس د دینه یکفرون چې هغوی کفر کوي الکه بیا رسول الله تعالی تسلی ورکړي کنه نه ابو جهل خبره نه مني بلې نه مني خپه کېږه ما دا ړانده کانه خلک دي د دین نه ړانده هم دي او د دین نه کاړم دي نو ړوند او کون ته چې څوک اوازونه کوي او وې نوري نو څوک خفګان کوي فانک یقینا تشی لا تسمع الموتى تبا خبره د دین وا نوروي مړو ته دلته مراد د مړو نه ګوره د قبرونو مړی نه دی ښه هغه بیله مسله ده دلته مراد د دغه نه د مړو نه دا د دنیا مړی دی د دنیا مړی دی ته وایي چې ژوندی وي خو د دین سه استعداد پکې نه د دین د خبرې د قابل دغه د قبلېدو سه هغه پکې نه ته به ورته لګیا یې هغه به دغه کوي نو ته به وا نه وروې د دین خبره مړو ته ولا تسمع الصم الدعاء او نه به ته واوروې کڼو ته الدعاء اواز الدعاء اواز نو دا هم د دین نه کانه دي او بیا کانه کم کانه کانه ته خو که مخامخ اشاره به ورته وکړي نه اذا ولو چې کله هغوی هغوی وګرځي مدبرین شا کوونکي وما انت بهاد العمی او نه یې ته لاره ښودونکي ړندو ته نن که تړون ته وایې چې ماما داسې ځه او هغه په بله تیر شي الا من مگر هغه چاته یؤمن بی آیاتنا چې هغه ایمان وروړي زمونږ په آیاتونو دونه خو د هغه ایمان یې که نه چې دا ماته چې څوک تلاوت کوي دا د قرآن مجید تلاوت کوي فهم مسلمون دقه خلق تابعداري کوونکي دي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى دعا وکړه یا الله تعالی رضا شي یا الله خپل فضل کرم په موږ باندې وکړي رب د خپل در رحمتونو دروازې په موږ را کولاو کی خدای زموږ د حالات اصلاح وکړي یا الله ته زموږ د حالات اصلاح وکړي ربه توفیق زمونږ سره شامل کې د خپل عظیم کتاب صحیح پوی زمونږ نصیب وګرځي د خپل خوږ پیغمبر علی السلام په حدیث هم ربه صحیح پوی کی ربه د پوی سره مونږ له توفیق د عمل راکې خدای زمونږ زندگی د قرآن او د حدیث تابع وګرځي رب د دې خیر او د دې برکت مونږ له دنیا کې هم راکې زمونږ بچو کورنو ته هم ورکې رب رب پرز د قیامت هم د دې عظیم خیر نه ته موږ محروم وي خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دې سره ډېر خو کې الله دوی له دې راتلو د دې کې ناستو د دې قربانې اجر په دنیا آخرت کې والله ورکي الله زموږ د ملک کې ناستل ذریعه د سعادت او د کامیابی د دنیا هم وګرځي د آخرت الله هم وګرځي الله پاک سره زموږ نستاسو په خپل بچو باندې خوشاله الله په خپل کاروبار کې راته خیر او برکت راکړي د زړه سکون اطمینان الله زمونږ نصیب وګرځي هر قسم پریشانو حادثونه الله زمونږ او تاسو حفاظت وکړي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام سونه بیمارانی رب ته وته شفا کامله ورکړي رب ته وته شفای عاجله ورکړي خاص کر ملګری بیماران یې غوي ته دعاګانې وکړي ملګرو کورونو کې بیماران دي غوي ته دعاګانې وکړي چې الله صحت ورکړي زمونږ ریاض صاحب هغه هم بیمار دی سخت بیمار دی هغه تم دعا وکړي چې الله ورته زر ته زر صحت ورکړي الله زر ته زر روغ کړي د دې علاقې خلکو ته هم دعا وکړي د قوم ته د بازار ته چې الله د دنیا او د آخرت خیر د دوی نصیب وګرځي په دې بازار کې الله تعالی برکت پیدا کړي خیر پیدا کړي کومه بې برکتي او ګراني د الله په خپل کرم سره دا ختم کړي